فتبارك الله احسن الخالقين مونږ انسان د خاوري د ست نه جوړ کړو بیا مو هغه په یو محفوظ ځای کې د نطفه په ساس کې بدل کړو بیا مو دغه ساس کې لا د ویني د ټوټې شکل ور کړو بیا مو د ویني د ټوټې نه د غوخي پټې جوړ کړو بیا مو د پټینا اډو کې جوړ کړل بیا د دې وبو په ذریعہ مونږ ستاسو د پاره د کجورو او د انګورو باغونه پیدا کړل ستاسو د پاره په دې باغونو کې ډېر خوندناکې میوې دي او د دغه باغونو نه تاسو روزي حاصلوي او هغه ونه هم مونږ پیدا کړله چې هغه د تور سینا نه راوځي چې د ځان سره او حقیقت دا دی چې تاسو د پاره پسارو کې هم یو سبق دی دا غوي په خېټو کې چې سدي دا غینه یو سیز مونږ په تاسو باندې سکوو او تاسو د پاره پاغوي کې نورې هم ډېرې فائدې دي هغه تاسو خره او پاغوي باندې او پکشتو باندې سورلې هم درکړي کیږي الله کرا لګل غختل نو فرښتې به را لګلې وي دا خبره خو مونږه د پلار نیکو په وختونو کې اډو اورېدلې نه و چې د بشر نه پیغمبر جوړیږي هیڅ نه دی بس په دې سړي لک شان لیونتوب راغلی دی سلګه موده ورته نور انتظار وکړي شاید چې خلاص وتري قال رب انصرني بما كذبون انهم مغرقون مونږ ورته وحی وکړه چې زمونږ په نگرانۍ کې او زمونږ د وحی مطابق کشته تیار کړه بیا چې کله زمونږ وحی راشي او هغه تنور راو خټ کیږي نو د هر قسم سارونه یو یو جوړه پدې کې د ځان سره سوار کړه او خپل اهل او عیال هم د ځان سره کړه دا غوی نو رستو مونږ د یو بل دور قوم راوچت کړو بیا مو دا غوی د قوم یو رسول په غوی کې الیګو او هغوی لای دعوت ورکړو چې د الله بندگی کوي ستاسو د پاره داغنه سیوا بل معبود نشته آیا تاسو یریږئ نه او چې مونږ ورلا د دنیا په ژوند کې د خوشاله سامان ورکړې وو هغوی وې دا سړی نور هیڅ نه دی بس یو بشر دی ستاسو غوندي سچ تاسو خوري هغه دی خوري او سچ تاسو سکي هغه دی سکي اوس که چری تاسو د خپل ځان غوندي د یو بشر اطاعت قبول کړو نو تاسو په نقصان کې شوي دې تاسو ته وایي چې کله تاسو مړ شئ او خاورې شئ او دا ډکو یو پنجره پاتې شئ نو بیا به تاسو د قبرونو نه راستلې کېږئ هیهات هیهات لما توعدون لری دا او بالکل لری دا دا وعده چې کوم تاسو سره کیږي په جواب کې ورته الله او فرمایل نږدې دی هغه وخت چې دوی به په خپل عملونو خپېمانه شي اخر دا چې ټیک ټیک د حق مطابق یو لوی غوغا په هغوی راغله او مونږه د سیلابي خسړو پشان هغوی وغورځول لری دیوی ظالم قوم وی ویل آیا مونږ د خپل ځان غوندي په دوو سړو باندې ایمان راوړو او سړی هم هغه چې دا غوي قوم زمونږه حکم منونکي غلامان دي نو هغه هغه دوه دروغجن وګڼل او په هلاکه دونکو خلکو کې شامل شول ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون لیکن رستو بیا خلکو خپل دین په خپلو کې ټوټه ټوټه کړو د هر ډلې سره چې سدي پاغه کې هغه خوشاله دي خدنو پرېګ د دوی چې ډوب وي په خپل غفلت کې د یو خاص وخت پوري ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون نو هم هغوی نیکو طرف ته منډي وهون کې دي او د هر چا نه مخ کې هغه ته ځان رسون کې دي مونږ چاته داغه د وسنه زیات تکلیف نه ورکو او زمونږ سره یو کتاب دی چې د هر چا حال ټیک ټیک خي او په خلکو باندې با ظلم په هیڅ حال کې نه کیږي دوی به دا خپل عملونه کوي ان تر دې پوري چې کله مونږه د هغوی عیاشیان خلک په هغه عذاب کې راونیسو بیا به هغوی رمباړې شروع کړي اوس بند کړئ خپل شور او فریاد زمونږ د طرف نه تاسو ته اوس هیڅ مدد نه میلاویږي چې زمونږه آیاتونه به تاسو ته اورولې کېدل نو تاسو به د رسول د اواز د اورېدو سره واپس په شا تختېدلې په خپل غرور کې به مو هغه هډو په خاطر کې نه راوستلو په خپلو چوپالونو کې به مو په هغه پوري د خندا خبرې کولې او بکواس به مو کولو ژوند او مرګ هم هغه ور کوي د شپې او د ورځې گردش داغه په قبضه کې دی آیا ستاسو په عقل کې دا خبره ناراضي بل قالوا مثل ما قال الاولون لیکن دا خلک هغه سوای چې د دوی نه وړاندې نو مشرانو ویلي دي يعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون دوی ته وایا کچری تاسو په هیګی نو وایا چې په هر سیز اقتدار د چا دی او هغه څوک دی چې پناه ورکوي او داغه په مقابله کې بل څوک چاله پناه نشي ورکوله اے نبی صلی الله علیه وسلم دعا کوا چې اے پروردګارا د کم عذاب نه چې دوی یې رولې کیږي هغه کچري ته زما په موجودګۍ کې راولې نو اے زما ربا ما په دې ظالمانو کې مشامل وا وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ او حقیقت دا دی چې مونږه ستا په وړاندې دا غسیز دراوړلو پوره قدرت لرو د کم سیز نه چې مونږه دوی يرو ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون دوی چې کمی خبرې ستا په حق له جوړوي هغه مونږ ته خه معلومې دي او دعا کوه چې اے پروردګاره زه د شیطانانو د لمسون نه پتا پوری پناه غواړم بلکې زما ربا زه خو د دې نه هم پتا پوری پناه غواړم چې هغه زما خواله نږدې راشي دا خلک د خپل عملونو نه نه واپس کیږي ان تر دې پوري چې کله په دوی کې چاله مرګ راشي نو وبوایي چې ای زما ربا ما هغه دنیا ته واپس ولېګا کوم چې ما پرې خو دي دا او دلته تر راغلی يم امید دې چې اوس به نیک عمل کوم هرگز نه دا خو بس هسي یو خبره ده چې دی کوي اوس د دې ټولو مړو خلکو نورستو یو برزخ دی د دویم ژوند د ورځې پوري آیا تاسو هغه خلک نه چې زما آیاتونه به درته اورولې کېدل نو تاسو به هغه دروغ ګڼل هغوی به وایي ای زمونږ ربا مونږ خپلې بدبختۍ راګیر کړي وو مونږ واقعي بېلارې خلک وو ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون تاسو خو هم هغه خلق یې چې زما سو بندگانو با کله ویل چې ای زمونږه پروردګارا مونږه ایمان راوړو مونږ ته معافي وکړه ته د هر چا نه زیات رحم کوونکې یې نو تاسو به هغوی پورې ټوکې شروع کړې ان تر دې پورې چې دا غوی زد درنه زه هم هیر کړی وم او څوک چې د الله سره بل معبود ته आवाज کوي چې داغه د پاره ور سره هیڅ دلیل نشتا نو داغه حساب داغه د رب سره دی داسې کافران هیڅ کله خلاصې نشي مندلې وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا اے زما رب معافی وکړه او رحم وکړه او ته د ټولو رحم کونکو نه خ رحیم یې